بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن اتبع سنته إلى يوم الدين أجمعين وبعد فإسلام كي مسلمانان فدي مكلف دي چې د الله خبره ومني د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره ومني او د اولو الامر هغه خبره ومني چې له اسلام سره برابر وي لدین اخواته مسلمانان نه په دې مکلف دي چې د بل چا خبره ومني او نور ته دا روا ده چې د بل چا خبره دي په نور حدود کې ومني د شریعت نه په وتلو حدودو کې خدا چې اساسي قانون دا اوسنۍ اساسي قانون امریکایانو د خپل ګډاګیانو لپاره جوړ کړی او بیا غواړي ټول افغانستان د دې قانون د لارې تسخیر کی وینیسي او د خلکو کړه وړه د خلکو حرکات د خلکو ټول تصرفات هم د همدغه قانون په چوکاټ کې تنظیم کی نو بیا یې د همدغه اساسي قانون په شپږ پنځوسمه ماده کې داسې حکم کړی دی د اساسي قانون د حکمونو پیروي د قوانینو اطاعت او د عامه نظم او امنیت ساتل د افغانستان د ټولو خلکو وجیبه ده د قانون له حکمونو څخه بې خبري عذر نه ګڼل کیږي د عامه نظم ساتل د امنیت ساتل دا واقعا د ټولو افغانانو وظیفه ده خو هغه خلک هغه افغانان چې په حقيقي معنی د عامه نظم د ساتلو لپاره او د ټول هیواد د امنیت د ساتلو لپاره د خلکو د کورونو د خوندي کولو لپاره د خلکو د ناموسونو د امنیت د ساتلو لپاره د خلکو د مالونو د امنیت د ساتلو لپاره د خلکو د ژوند د امنیت د ساتلو لپاره راپورته شوی هغه ته بیا دوی څه وایي ترهګر ورته وایي تروریستان ورته وایي وایي د اساسي قانون د حکمونو پیروي د قو او د قوانینو اطاعت د ټولو خلکو وجیبه ده یعنی په ټولو خلکو باندې په دې وطن کې دا واجب دي چې د دغه اساسي قانون زه دغه اساسي قانون بمني او نور قوانین چې دولت د دغه اساسي قانون پر بنسټ جوړوي هغه بمني موږ تاسو ولې د شپې قانون کې څونه کفر ځای شوی دی دلته د دولت د اساسي وجایب نه د دیموکراسي تحقق ګڼل شوی دی دلته د دولت د اساسي وجایبو نه د بشر د حقوقو د اعلامیې رعایت ګڼل شوی دی په داسې حال کې چې د بشر د حقوقو په اعلامیې کې کفر دی د ملګرو ملتو په منشور کې کفر دی الته پکې د مسلمانانو خاورې ټوټه ټوټه کړل شوې دي او بیا مسلمانان په دې باندې مکلف شوي دي چې باید هغه حدود ومني هغه سرحدونه ومني چې استعمار د دوی لپاره ټاکلي دي د ملګرو ملتو په منشور کې دا په صراحت باندې لیکل شوی دی چې اقدامي جهاد دا ممنوع ده جهاد په اسلام کې دوه ډول دی یو دفاعي جهاد دی چې کافر د تا په کور باندې راخیږي ته بل خپل ځان نه دفاع کوي او یو اقدامي جهاد دی هغه دا چې د کفارو ملکونو ته ورځي الته به دعوت خوري اسلام به خوري او چې څوګي د سره نه مني مخنیوي دي کوي بیا به د هغه سره جنگيږي او رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل ژوند مبارک کې تر ټولو ډیر اقدامي جهاد کړی دی دفاعي جهاد یوازې په غزوه خندق کې کړی دی باقي مانده نور چې څونه جهادونه دي څونه غزوات دي دا ټول اقدامي جهاد کړی دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم اصحابو هغوی شام ته مخه کړې ده هغوی فارس ته مخه کړې ده هغوی روم خوا ته مخه کړې ده هغوی افریقې ته مخه کړې ده هغوی ارمنستان ته مخه کړې ده هغوی خراسان ته مخه کړې ده که هغوی دغه اقدامي جهاد نه وای کړی نن به موږ مسلمانان نه وو د موږ نیکونه به مسلمانان نه وو په دې خاوره کې به د اسلام کلمه اوچته نه وه که اقدامي جهاد نه وي خو د ملګرو ملتو منشور اقدامي جهاد دا ناروا او ممنوع بولی او د افغانستان دغه اساسي قانون د ملګرو ملتونو د منشور رعایت او د بین الدول معاهدو رعایت د بشر د حقوقو د نړیوالې اعلامیې رعایت د دیموکراسي تحقق د خپل اساسي اهداف او اساسي وظایف بولی نو څنګه مسلمان دغه ډول قانون ومني او بیا طاعت کول په ځان باندې واجب وبولي چې د طاعت د لا په ما باندې واجب وي بلکې په مسلمانانو باندې خدا فرض ده چې هغه د طاغوت په داسې حال کې چې مسلمانان او دغه خلک چې په ظاهر د اسلام دعوه کوي او په باطن کې منافقان دي دوی ته امر کړی شوی ده چې په طاغوت باندې دي کافر شي کفر دی په وکي و دې نه مانی خبر دې نه مانی ځکه چې شیطان غواړي دوی ډیر زیات گمراهان کړي تر لری لری ځای په گمراهي او په کفر کې ورسي الله مونږ ته امر کړی دی چې د هر طاغوت فیصله رد کو او په هغه باندې د کفر اظهار وکړو خو دلته په دې اساسي قانون من يخدم مصالح له قانون سره سم تضمینوي د خارجي اتباع حقوق او د هغوی ازادۍ له قانون سره سم تطبیقوي د قانون مطابق به د هغوی ازادۍ تضمینوي ورته خو ورسته بیا وایي دا کسان د بین المللي حقوقو د قواعدو په حدودو کې د افغانستان د دولت د قوانینو پر رعایت مکلف د افغانستان قوانین هغه وخت دوی ته د منلو دي چې دغه د افغانستان قوانین د بین المللي قوانینو په حدودو کې راشي که چیرته د بین المللي قوانینو په حدودو کې د افغانستان قوانین نه وي نو بیا دوی په منلو باندې مکلف نه دي نو معنا دا چې دوی د خپل قوانینو په منلو مکلف دي موږ د قانون په منلو بيخي مکلف نه دي هم دا معنا راوته کنه یو بیا وګورته ونیسي دا کسان د بین یعنی د خارجيان د بین المللي حقوقو د قواعد په حدودو کې د افغانستان د دولت د قوانینو په رعایت مکلف دي نو اصل خبره به کې من قوانين شو کده دوی قوانين شو د دوی قوانين کده د من د د من په وطن کې جوړو قوانينو د دوی د قوانينو سرچینه اخیسته و یا د دوی د قوانينو سره هو به یو شی و هغه ور باندې حاکم دی بیا نو د هغه په خاطر بیا معنی مکلف دی ور باندې کني یوازې د دې وطن د قانون منلو باندې دی بخي مکلف هم نه دی اوس چې هغوی هر جرم کوي هر اقدام کوي هر جنایت کوي چې قانون ته راجع کوي چې د افغانستان په قانون کې د تا دغه جرم ده او دغه سزا ده هغه وایي ما د افغانستان د قانون په باره کې ما محاکمه کوه ځکه چې د تا په قانون اساسي کې دي چې د بین المللي قوانینو د قواعد او حدود پر اړه کې په بین المللي قواعد کې خدا څه جرم نه ده بین المللي قواعدو کې خدا څه جنایت نه ده چې جنایت نه ده زه بيخي مجرم نه یم نو دلته د افغانستان قوانين د دوی چې خپل جوړ کړي دي د خپل طاغوتي قوانين دا هم د نورو طاغوتي قوانين دي غاسلي طاغوتي قوانين په مقابل کې ورته هیڅ شی به ارزښت دي خبر پوه شوې کنه که خارجان په افغانستان کې جنایت کوي د چا د قانون مطابق به محاکمه کیږي د دوی د قانون مطابق به محاکمه کیږي په افغانستان کې چې د ګډاګیانو کوم قوانين جوړ کړي د دې قوانینو مطابق هم نه محاکمه کیږي په دې قانون کې بل شرمېدل خبره ده ده چې څوک چې په افغانستان کې د ریاست جمهوریت لپاره کاندیدېږي د هغه لپاره مسلمانی شرط نه ده د ریاست جمهوریت لپاره چې کم شرطونه یې خودل شوی دي چې څوک د ریاست جمهوریت لپاره کاندید کیږي د ملک زعیم کیږي د ملک مشر کیږي دغه لپاره دا ضروری نه ده چې مسلمان دي څوک چې د جمهوریت دلته په 2 ماده کې وایي څوک چې جمهوریت ریاست ته کاندیدېږي باید د لاندنیو شرطونو لرونکی وي د لاندنیو شرطونو لرونکی وي د افغان مور پلار څخه وي او د بل وطن تابعیت ونه لري د افغان مور پلار څخه وي او د بل وطن تابعیت ونه لري د دې په مسوده کې مخکې د مسلمان ټکی راغلی و به د مسلمان ټکی ورنه حذف کړی په مسوده کې دا راغلی چې مسلمان دی وي خو چې کله قانون پاس کاوه نو بیا پکې دا ټکی نه و د کاندیدېدو په ورځ عمر ته څلوېښتو کلونو لږ نه وي د محکمې لخوا په بشري ضد جرمونو د جنایت په ارتکاب او یا له مدني حقوقو څخه په محرومۍ محکوم شوی نه وي هیڅ هیڅ شخص نشي کولای له دوو دورو زیات د جمهور رئیس په حیث وټاکل شي په دې ماده کې راغلی حکم د جمهور رئیس د مرستیال په برخه کې هم تطبیق کیږي هیڅ شخص نشي کولای چې له دوو دورو زیات حاکم شي دا شرط له شریعت سره بیخي هیڅ موافق نه دی اوس ګوري که یو څوک په شریعت کې خدا ده چې څوک د مسلمانانو امیر شو د مسلمانانو زعیم شو مشر شو هغه به د تل په خپل ټول عمر کې ترڅو چې ژوندۍ وي دی به د مسلمانانو مشر وی عزل کیږي ونه مګر دا چې هغه د داسې کارونو ارتکاب وکړي چې دغه لوجه نه دی عزل شي یا کفر وکړي یا د دې صلاحیت او استعداد ورکه پاتې نشي چې نور د مسلمانانو مشري وکړي اوس راځو دې خبره ته متوجه یاست دی خو دی خبره ته چې دلته په دیموکراسي کې یا په دغه دیموکراتیکو حکومتونو کې د څلورو کلو یا د پنځو کلو لپاره دوی مشر وټاکي پنځه کاله بعد دغه خود به خود لري کیږي او بیا د دویم ځل د کاندیدېدلو لپاره به ورته فرصت موجود وي د دویم ځل لپاره اوس پوښتنه دا ده چې که دا سړی د دویم ځل د کاندیدېدلو لپاره بیا وړتیا لري نو اول ځل هم ولې لغوه اول ځل ولې لغوه شو خو تیار کاندید و تیار اتفاق ور باندې شوی و دا د مسلمانانو د دونه مالونه په د انتخاباتو او کمپاینونو او په عکسونو او په نور جنجالونو باندې ولې مصرفوي او که چیرې په اول ځل کې دی له دې امله لرې شوی وي چې دی د وړتیا نه درلوده د حاکمیت نو به د دویم ځل لپاره اجازه ور ورکول کیږي متوجه یاستئ اول ځل دی څلور کاله بعد یا پنځه کاله بعد لري کیږي ځکه موده پوره کیږي او بیا د دویم ځل لپاره اجازه ورته ورکول کیږي چې د دویم ځل لپاره اجازه ورکول کیږي په دې بنیاد چې د کې وړتیا شته ده چې وړتیا پکې شته نو بیا ماول ځل لري کاوه خو تیار پاتشا او تیار مشر او تیار رئیس وو سلسله به روانه و دادونه مصارف دادونه جنجالونه دا ولې کوي بیا او کوم اول ځل د دې لپاره لري کړی چې په دې کې نور وړتیا نشته صلاحیت پکې نشته نو چې نشته به کې دوم ځل لپاره ولې ورګي خو څلې خو مخه ده بدل شوی خو نه ده کنه بل ساخ ځان ته نه ده چولې بل باډي خو ځان باندې نه دی کې خو مغه سره دی مغه عقل ده مغه تجربه ده نو بیا دویم ځل لپاره ولې فرصت ورته ورکوي او چې د دویم ځل لپاره بیا د دوی د قانون مطابق لا سړی وای د دوی د ځام مطابق چې د دویم ځل لپاره فرصت ورته ورکوي بیا د دریم ځل لپاره ولې نه ورکوي ورته دریم ځل خو به لا تجربه زیاته شوي همداسې ده که نه ده پېژندګلوي به هم زیاته شوي تجربه به هم زیاته شوي استعداد به هم زیات شوی د دریم ځل دپاره بیا ولې ورته اجازه نه ورکوي که د خلکو خوښ و د دریم ځل اجازه ولې بیا ورته نه ورکوي بیا چې جمهور رئیس وټاکل شي او تر هغه وروسته دی سوګن پورته کوي قسم کوي د دې منصب سره د وفادارۍ هغه قسم کې به دی داسې وایي په درش په تمه ماده کې دي جمهور رئیس د کار تر پیل د مخه د ځانګړي کړنلارې سره سم د قانون لارې تنظیمېږي چې د قانون لارې تنظیمېږي د لاندې لوړه یادوي دا قسم به یادوي بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نامه لوړه کوم چې د لوی خدای د سپېڅلي دین د حکمونو پیروي او ساتنه وکړم او د اساسي قانون او د اسلام د نورو قوانینو رعایت او د تطبیق سارنه وکړم او د افغانستان د خپلواکۍ د ملي واکمنۍ او د افغانستان د خلکو حقوق او ګټې خوندي کړم او ځمکنۍ بشپړتیا ساتنه وکړم او د الله تعالی له دربار څخه د مرستې په وختلو او د ملت په ملاتړ د افغانستان د خلکو د پرمختګ او هوسایي په لار کې خپل هڅې تر سره کم دلته دی بیا د اسلام د سپېڅلي دین رعایت او د اسلام د سپېڅلي دین د احکام خبره کوي خو په عمل کې هم دغه قانون اساسي خپل اصلي وظیفه څه شي ګڼلې ده د دیموکراسي تحقق کله چې خبره یوازې د خلی خبره وي او یوازې د خلکو تیرستل وي البته بسم الله الرحمن الرحیم او د اسلام د سپېڅلي دین وګوري دلته بیا د خلکو د تیرستلو په مقصد باندې دغه الفاظ او دغه کلمات راوړل شوی دي په داسې حال کې چې هم هم زمانه ور سره دا ویل شوی دي چې د دې اساسي قانون او نورو قوانینو رعایت به ور سره کوم د اسلام سپېڅلی دین هم تطبیقوم دا اساسي قانون هم تطبیقوم او نور قوانین به هم تطبیقوم نور قوانین به هم تطبیقوم چې هر ډول قوانین وو دغه اساسي قانون چې د بشر د حقوقو رعایت د ملګرو ملتونو د منشور رعایت د دیموکراسي تحقق خپل اصلي هدف بولی دا بم تطبیقوم او اسلام بم تطبیقوم دا دواړه په خپل منځوک سره په ټکر کې دي اسلام خپل یو مکمل دین ده او دا نور اصول او نور قواعد او نور قوانین چې د یاد کړی دي هغه کفري قوانین دي تپل شوی دي انګریزانو امریکایانو یا اروپایانو دي د نورو مستعمرونو لخوا نه جوړ شوی دي او په مسلمانانو باندې تحمیل شوی دي دا دواړه په یو وخت کې تطبیق کیږي نه خو دوی یوازې د خلکو د تیرستلو په مقصد باندې د خلکو د تیرستلو په مقصد باندې دغه ډول د اسلام او د اسلامی احکام او د ازادۍ د ساتنې او د دې تورته کلمات یادوي ځکه په هغه ورځ باندې ټول خلک متوجي وي دوی ته چې دای قسم پورته کوي او کابینه جوړوي وزیران تر ټولېږي نو د ولس د خلکو توجه په دې ورځ دوی خاطي په هغه ورځ باندې د اسلام اسلام شان پکې وایي ترڅو خلک تیر باسي باقي منده بیا نور قوانین د ملل مطابق د منشور مطابق د ملل متحد منشور مطابق او د بشر د حقوقو د منشور مطابق او نور قوانین چې ورسره نامعلوم یاد کړی وي او د غربیانو د خواهشاتو د هغوی د فرمانونو د فرمای فرمایشاتو مطابق بیا د وطن اداره کوي بیا د جمهور رئیس واکونه چې دی په هغه کې د اساسي قانون د اجرا څارل اندغه اساسي قانون د دغه اساسي قانون د اجرا څارل چې دا اوس تطبیق شو که تطبیق نشو دا د د وظایفو په اول سر کې تر ټولو مهمه وظیفه ده باقی مانده نور وظیفه وظایف هم دي خدای هغه ټکی ده چې د نور نه مخکې راوړل شوی ده د وزیرانو په باره کې څوک چې باید وزیر وټاکل شي دغه لپاره چې کوم شرطونه یې خودل شوی دي په هغه کې هم اسلام نشته ده د وزیر لپاره مسلمان کېدل دا ضروری نه دي چې په دې وطن کې د وزیر مسلمان وي کېدې شي هندو وزیر شي کېدې شي سک وزیر شي کېدې شي عیسائی وزیر شي کېدې شي يهودي وزیر کی کېدې شي کمونیست وزیر شي کېدې شي سیکولر وزیر شي د په مسلمان ملک کې د مسلمان ملک د نظام د چلولو لپاره د وزیر مسلمانی به کې شرط نه ده څوک چې د وزیر په حیث ټاکل کیږي په 22مه ماده کې وایي څوک چې د وزیر په توګه ټاکل کیږي باید لاندنی شرطونه ولري اول د افغانستان تبعوي بس او د تبع په باره کې موږ تاسو مخکې خبره کړې وکنه چې د وطن هر اوسیدونکو چې شناختی کارت یا یا تذکره یا پاسپورت لري نشنلټي ولري هغه د دې وطن تبا او افغان غنل کیږي نور که هغه کافر یو که مسلمان یو کار شي دا یو چې بس د افغانستان تبا وي دا یو د تحصیل کاری تجربه او ښه شهرت ولري دوه دریم عمر تر 15 درس کلو لګ نوي څلورم د محکمې لخوا د بشري ضد جرمونو او جنایت په ارتکاب محکوم نوي او یا له مدني حقوقو څخه محروم شوی نوي نو د وزیرانو لپاره دلته د اسلام شرط نشته چې وزیر د مسلمان د اسلام منونکی دی وي دا شرط به په هغه وخت کې غیر ضروری ګڼل کېده اوس به یو څوک به وایي ګوره دلته یو باریکتیا لري ته متوجه شي یو څوک به دا وایي چې د افغانستان خلک خو مسلمانان دي د اسم مسلمانان دي د مسلمان لپاره د بیا مسلمانۍ شرط لګول څه ضروری ده دا یو پوښتنه ده کنه یو اعتراض یو څوک به وایي چې د افغانستان خلک خاصه مسلمانان دي نو چې مسلمانان دي دغه لپاره دا شرط لګول څه ضروری ده چې وایي چې وزیر باید مسلمان وي دا پښتنه به دا دا وضاحت به په هغه وخت کې ضروری نه و دا شرط به په هغه وخت کې ضروری نه و چې دوی ویلي وای چې یوازې مسلمانان افغانان دي څوک افغانان دي په دې وطن کې یوازې مسلمانان افغانان ګڼل کی دا چې دلته د هندو تم افغان وایي سکھ تم افغان وایي يهودي تم افغان وایي مرتد عیسائی تم افغان وایي کمونیست تم افغان وایي بيدینه سیکولر تم افغان وایي نو دلته دا وضاحت او دا شرط ضروری ده چې باید ذکر شي چې وزیر باید مسلمان وي ځکه دوی ویل چې په دویم او دریم هغه کې چې د ماده کې د افغانستان قانون د افغانستان دین اسلام دی او د افغانستان په قلمرو کې به داسې قانون نه عملي کیږي چې د اسلام سره په ټکر کې وي نو بیا په هر څه کې باید اسلام رعایت شوی وي دلته اوس د په نویمه ماده کې د ملي شورا واکونه یادوي چې ملي شورا یا پارلمان دا کم کم واکونه لري کم کم صلاحیتونه لري اول صلاحیت د دوی د قوانینو او تقنینی فرمانونو تصویب تعدیل او یا لغوه کول دوی ته د فرمانونو د لغوه کولو یا د قوانینو د لغوه کولو یا په قوانینو کې د تبدیلی راوستلو صلاحیت او اجازه هم ورکړې شوې ده راځي اوس د دې ماده ټکر وګوري له اسلام سره الته په شروع کې ویلي چې دلته به ټول حکومت اسلامي وي دا څه ده کنه او غیر اسلامي حکم په افغانستان کې ناراضي خچ ناراضي نو خو اسلام به وي قوانين به اسلامي وي بیا د اسلامي قوانینو د لغوه کولو صلاحیت دوی ته چا ورک دلته به وایي چې دغه وکیلان د څه شي صلاحیت لري د قوانینو د لغوه کولو د قوانینو د تعدیلولو یعنی تبدیلولو او د نو قوانینو د جوړولو او تصویبولو د دې صلاحیت لري په داسې حال کې چې په اسلام کې د قوانینو او د شریعت او د خلکو د ژوند لپاره د تګلارې جوړولو صلاحیت یوازې او یوازې له شریعت سره ده دلته نه څوک لزان نه قانون جوړول شي که قانون جوړوي نو د اسلام د شریعت مطابق به وي وخت چې د اسلام د شریعت مطابق وي د اسلام شریعت خو د بشر په لاس باندې لغوه کیږي نه کنه نه لغوه کیږي کنه د اسلام قانون خو د بشر په لاس باندې تبدیلیږي نه کنه او د بشر د شریعت قانون خو دې ته ضرورت نه لري چې بشر د هغه تصویب کې ودی وای چې هو دا اوس صحیح ده دا عملی کړه دوی ته خدا واک ورکړ شوی ده چې ترڅو قوانین د دوی لمزانه تیر شوی نه وي ترڅو دوی منل نه وي هغه قانون نه ګڼل کیږي بيخي نو که اسلام هم نافذيږي یو ور به دوی تابع کیږي د دوی امضا ته به محتاج وي د دوی موافقه ته به محتاج وي نو په دې صورت کې اسلام لوړ وګڼل شو که دوی دوی لوړ وګڼل شو اسلام به راسن تطبیق کیږي اسلام د چا امضا ته د چا دستخط ته د چا موافقه ته ضرورت نه لري او چې یو اسلام راغی دا یو مکمل دین دی دلته د دې د نسخه کولو د تبدیلولو د تغییرولو صلاحیت هم له بشر سره نشته ده خو دوی پارلمان ته دا واک ورکړی چې قوانین جوړ کی تقنینی فرمانونه تصویب کی تعدیل کی تبدیلی پکې راولي او یا لغوه کی هدلته اوس یو بل شی یو بل خطرناک ماده ده یو سل او یومه ماده د همدغه پارلمان د وکیلانو په باره کې چې هغه بيخي له محاسبې نه پورته ګڼل شوی دی حساب به ورسره نه کیږي چې هر ډول رائے او نظر د خپل کار په جریان کې یا هر ډول طرحه او پیشنهاد د خپل کار په جریان کې ولسی جرګې ته وړاندې کوي د هغې عمل به دوی تر عدلی تعقیب لاندې نه نیول کیږي حساب بور سره نه کیږي د دې ماده شرح څه داسې ډول ده مثلا یو کمونیست دی هغه ولسی جرګې ته کامیاب شوی دی کمونستانو رائے ورکړ ولسی جرګې ته کامیاب شوی راغلی دی دی وایي د ما د ولس یو ډیره برخه خلک وای کمونستان دي او موږ شراب شو موږ ته د شراب ضرورت ده یو شراب د په دې وطن کې آزاد شي بندیز دی په بند نه که څوګ نش کی خپل شخصي تقوا ده نه دیش کی چې څوګ شکی په غوبانه خو د بندیز نه لګول کیږي دا یو قانون وړاندې کی او پارلمان ته قانون تدوین کی یا یو مسوده تدوین کی مسوده او قانون پارلمان ته وړاندې کی دلته دای د دغه ډول مسودې له لارې یا د دغه ډول مسودې په خاطر د محاسبې لاندې نشي راتلی چې ته ولې د شرابو د حلالولو غوښتنه کوي په یو مسلمان ملک کې د مسلمانانو لپاره یا یو بل داسې ناروا پیشنهاد وړاندې کی یا یو بل داسې کفري پیشنهاد وړاندې کی چې وایي بس دلته کلیساګانې جوړې شي دلته کلیساګانې جوړ شي یو عیسائی وکیل راشي وایي چې دلته کلیساګانې جوړ شي په هر کلی کې بیا که څوک نه ورځي نه دی ورځي یا بل هر ډول پیشنهاد چې خو چې اسلام سره مخالفت ولري شریعت سره مخالفت ولري هغه وړاندې کی دولت حکومت هیڅوک قضا محکمه د دې حق نه لري چې د محاکمه کې ځکه چې د خپل کار په جریان کې دی مسؤلیت لري مسؤلیت په دې معنی چې له د سره څوک حساب نشي کولای په یو سل او یو ماده کې وایي د ملي شورا هیڅ غړی د هغې رای یا نظریې له امله چې د وظیفې د اجرا په وخت کې څرګندوي تر عدلي تعقیب لاندې نه نیول کیږي یعنی دی بیخي په دې وخت کې مرفوع القلم دی حساب ورسره نکی په داسې حال کې چې رب العالمین خپل پیغمبر ته وایي چې کته په ما باندې لزانه خبرې جوړې کې نو زه به تا راونیسم او د تا د ورمیګ رګ به در پرې کما د تهدید او د وعید او د عذاب خبره ورته کوي خو دلته د ولسی جرګې وکیل د پارلمان وکیل د خپل کفري او هر ډول ناروا رائے د وړاندې کولو لامل تر عدلی تعقیب او تر محاسبه لاندې نه نیول کیږي ځکه چې دی پارلماني مسؤلیت لري ترڅو چې دی وکیل د 4 15 کاله د سره حساب نه کیږي بیا چې د وکاله نه فارغ هم شي د دغه کړو وړو حساب سره نه کیږي وي دا کار ما په داسې وخت کې کړی ده چې په هغه وخت کې زه تر حساب لاندې نه وم ما مسؤلیت درلود ما مسؤلیت درلود ما ته پارلمان دا مسؤلیت راکړی ده چې زه هر ډول رای وړاندې کولی شم نو دلته بشر ته داسې مطلقه ازادي ورکړې ده چې بیخي د الوهیت مرحله ته پورته کړې ده دا خو یوازې اله د چې يفعل ما یشاء دی الله چې څنګه اراده وي امغه سي کوي الله فعال لما يريد دی چې څه غواړي هغه سي کوي دا خو الله تعالی دی چې د خلکو سره حساب کوي او خلک له سره حساب نشي کولای بنده سره خو په هر صورت باندې حساب کیږي نور هم ډېر ماده دي که زه دا درس تاسو ته په تفصیل باندې وایم تر اوسه پر یو سل او یوې ماده تر رسیدلو یو سل درش په ماده قانون ده نو دا بيخي ډېر وخت نیسی د تاسو نور درسونه هم دي د دې په خاطر باندې چې درس هم پام دې سه باندې لنډ کړی یادونه کوو هغه ده چې کچې د اسلام علما وایي چې چیرته په یو قانون کې یوازې یو ماده هم د اسلام سره مخالفي نه د غیوي ماده لامل د غیوي ماده په سبب باندې د ټول قانون غیر اسلامي بلل کیږي او کله چې چنګیز راغی اسلامي مملکتونه ونیول بیا غل ځان یو قانون جوړ کړي یاسا یا د یاسق په نامه باندې یو قانون جوړ کړي قانون اساسي جوړ کړ په هغه کې ځینې مواد له اسلام نه اخیستي و ځینې مواد له عیسایت نه اخیستي و ځینې مواد له يهودیت نه اخیستي و ځینې مواد له خپل هوا او هوس نه اخیستي و او څه ډېر شیان د اسلام هم فکر راوستلی و خو په هغه باندې به فیصله کوله بیا د دغه فیصلې د دغه قانون په اړه شم فقها او د اسلام علماو پختلی شو هغه په اتفاق او په اجماع باندې دا فیصله ورکړه چې چنګیز دغه قانون چې اسلامی او غیر اسلامی مواد ټول پکې راجمع کړي دي دا کفر ده کفر ده کفر ده په هیڅ صورت باندې هغه دی وی ماده د دوه مادو یا د یو لفظ د دوه لفظ لپاره شالته اسلام او د اسلام رعایت پکې ذکر کړی وي دا اسلامی کیږي نه په حقیقت کې دا قانون امریکایانو جوړ کړی د امریکایانو د مصالحو لپاره ده د دې ولس د صلاحیتونو د محدودولو لپاره ده او دلته د خلکو د لاس په خو د کېبل کولو د تړلو لپاره ده دلته جهاد ته پکې تروریزم ویلې ده دلته اصلي مقصد د قانون او د نظام د دیموکراسي تحقیق ډلې ده او دلته د غرب تبعیت او په غرب پسې تلل په دې عنوان باندې زیات کړی دي چې بین المللي قوانین دی او د بین المللي ټولنې غړیتوب ده او بین المللي اصول دي بین المللي اصول په قطعي ډول باندې غیر اسلامي اصول دي او په افغانستان کې چې دوی د افغانستان ولس او د افغانستان نظام او د افغانستان د عمومي وضعیت ټول د بین المللي قوانینو او د بین المللي اصولو مطابق عیاروي معنا ده چې افغانان د خپل اسلام خپل شریعت خپل دین خپل ملي ارزښتونه خپل تاریخي ارزښتونه د پرېږدي او په غرب پسې روان شي د غرب مطابق دی او د غوي د خوخي مطابق د خپل ژوندۍ عیار کی نو دغه قانون اساسي نه اسلامي ده او نه په دې کې داسې څه شته چې د هغه لامل دی ټول د اسلامي وګڼل شي نو د 45 درسونه چې په دې باره کې تیر شو زه فکر کوم امدغه د دې لپاره بس دي چې موږ تاسو غو ځوانان په دې باندې پوکي چې دا قانون اسلامي نه دی